باب ليغلب العلم شاهد الغيب علم دی حاضر غیب تورسی د ترجمه الباب د مخ کې سره وخت ظاهر دی د کال د لفظ علم راغی بلغ العلم باب سابقه سره به هم بیان دی ولی مخکی هم د تعلیماتو مسله وی او زنانه ته رسولو بیا په یو خبره سړی نه پوهیږي ځان ښه پوه کړي دغه مرتبه د اخذ ضبط وو بل تر رسول چې دی دا مرتبه د ادا ده چې ضبط او ادا دوه خي برابر دي مخکې تعلیم اهتمام او د ابلاغ د ادا غرض د ترجمه الباب نه اهتمام د اشاعت العلم د علم د اشاعت اهتمام او غرض تر جمعت البام نه د علم اهتمام زمي جهاد سره حدیث کې راځي بلغ عني ولوایا مصنفم پر طریقې باندې ترجمه الباب وکړه مترجم له کی یو معلق روایت ابن عباس ته قاله ابن عباس عن نبی صلی الله علیه وسلم دیم دا ابو شریح روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دریم دا ابو بکر روایت دی ټول درې روایتونه او مقصد د دې بالکل بیان دی ظاهر دی او دې دې کوي دې کې تر ټوکړه نقل کی به په بل دي کې حدیث مفصل کی خبره دې نه شي نشي هر چې دا ابو شریح هیته په دغه دي کې زه درته بیانوم یوه خبره قام به رسول الله اسلام چې اهتمام د دې خبرې رسول الله اسلام کړی دی الغی من فتح پسار د ورځې فتح مکه سمعت هو زنایا او قلبی سما دوانو غوغنو او دی او زما دا خبره خوندې کړی دا او اکثرت عنایا زما سترګو لدلي دي دا زما چشم بير حال لي حين تکلم به کله چې رسول الله اسلام دا خبره کول نو حمد الله واسنا عليه ثم قال ان مکه تحرمها الله ولم يحرمها الناس مکه له احترام ورکړ دی الله بل چې احترام نه ورکړي ولا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر نوی حلال دی سړی د پاره چې دا ایمان په الله یې کور درسنه چې ته یې پرې کینی او نه چې کټ کوي په دې کې ونی کو یو څوک ترخصه استدلال د جواز پیش کوي د قتال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې وقول او طایا الله اذن کړی رسول ته او اذن یې نه کړی تاسو ته نو زما دا خصوصیت دی ورا دا کلی نه ده او اذن یې کړی ما ته پدې کې یو ساعت من نهار به واپس دی حرمنن که حرمت ها بدان پشان د پرونه ودرسه حاضر غایب تا ګناه ګار نه ولا فارم بدم نه هغه څوک چې وینو تختیدلې څوک یې قتل کړی او به حرم ته داخل شوی نه هغه چې هغه تختیدلې حرم ته به خود را په تخریب کار اسرا غلای کړی دا ډاکه کړی دا خانه تختولې بل سره کړی دا یې معنا شو دا اوس ورته متوجه شئ یو چند خبرو ته ښه په توجه سره اول خدای مې خبره ده چې عمرو بن سعید الله کرے دې غلې او ابو شریح سره خبرې کولې عمرو سعید دا الله کرے ولې دې غلې چې شنو دا دا چې دا ورو رسول الله اسلام لروسته خلافت د ابوبکر بيد عمر او بيد عثمان او بيد علي دا علي په دور کې کشمکش پیدا شو د معاویه او علي په درمیان کې علی به مقتول شو رضی الله تعالی عنه حکومت معاویه ته پاتې شو معاویه رضی الله تعالی عنہ په اخري دور کې د خپل زوی لپاره د خلقونه بیعتونه اصول اول زوی نومي یزید دی یزید بن معاویه او یزید خسرین وو که کسانو د یزید تبعیت نه و کړی، په هغه کې عبدالله بن عمر او عبدالله بن زبیر او حسین بن علی رضی الله تعالی عنهم د دې درې کسانو نه د معاویه رضی الله تعالی عنہ روایت چې دا خلاف کوي په بې د عبدالله ابن عمر نه دونه هېره نه کېدله ځکه عبدالله ابن عمر عمل پسند و. د حسین رضی الله تعالی عنه او د عبدالله ابن زبیر نه هېره وه. عبدالله ابن زبیر اقدام حمله وکړه په مکه باندې مکه قبضه کړه. قرب جوار هم قبضه کړو ځکه معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو د یزید نقل حرکت صحیح نه یزید فوج کشی کولا په مکه باندې او د فوج قائد چې هم د عام سعید په مکه تعرض کوو د دې لپاره چې د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ تسلط ختم شي او د حسین رضی الله تعالی عنہ څخه چل شوی و د مکه نه راويسته شو کوفی تراونه رسول شو په میدان د کربلا باندې شهید کړ شو دی چې کله دا فوج کشي کوله په دغه موقع باندې ابو شریح موجود و د خپل نوم خویلید دی څوک یې عمرو بن خالد دی څوک یې کعب بن عمر دی خو صحیح دا ده چې د نوم خویلید دی خویلید ابن عمر ابن صخر ابن عبد العزى الخزاعي فتح مکی په موقع باندې په اسلام مشرف شوی دی سنجیده سړی وو په مدینه والو کې شلا حدیث دې نقل دي بخاری چې یو حدیث نقل کړی او دو بخاری مسلم دوه نقل کړی حاتي عمرو بن سعيد دی چا چي د فوج قيادت کاوه د يزيد د طرف نه څوک دا صحابي دی خو ظاهر دا نه چې دا صحابي نه دی چا پسې زيته کړي دی وای تابعي هم نه دی خو بعيد ده تابعي ته نه دی ابو شريح صحابي دی هغه خبره کوي او دی هم څه مکالمه کوي او تابعي نه شو، البته چا چې انکار کړی دی چې دا تابعي نه دی دا یې معنی دا نه ده چې دا په قرن ثاني کې نه دی چې تابعین او قرن ده بلکې دا یې معنی دا ده چې دا تابعین دي په دې معنی چې ولذین تبعهم باحسان کې نه دی په صحابه وو اتباع یې په احسنه طریقه نه ده کړې. بیا په دې مقام کې کوم الفاظ چې راغلي دي یا پاکي فقې تحقیق دې دې ته متوجه شي نور معنا خو نه وکړه سمعتي چې مسند کاوه او زنايه ته مؤنث يې کړ، ابصرته مؤنث کړ، په وعاه قلب يې مذکر کړ. دا قانون به ياد لرئ، د انسان په بدن کې چې کوم ځای کې اعضاء متلازمه دي، یو بل سره راځي لکه دوه غوږونه دوه سترګې دوه لاسونه دیتا رحیم دی اسناد کې مسند مانس کی دیم دا هم وایي چې دینه کلت تعبیر د مفرد کیږي کله تعبیر د تسنیه کیږي په خلاف دغه نه چې بدن کې یو جزی د دین د مقصد تعبیر کیږي او دا مذکر تعبیر کیږي مذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چیرن شوی دی دی کې ساعت من نهار یې شوی دی د نهار دا ساعت څومره څومره کم وخت کم ټیم پوري مسلم احمد نه خدا معلومیږي چې دا ساعت خاتونه تنور په وته پوري بلکې د نور خطو نه نور پرې وتو پورې ښيي. خربه يو لغت دی، اصل کې د اوښانو خرقې ته وايي او به مطلقې تخريب کاري عام معنا باندې لري. د عمرو بن سعید دا خبره کول چې حرم عاصی له امن نور کوي دا د ویری الزام وو عبد الله بن زبیر کې دا خسار ثلاثه نو نه دا عاصی نه دا فار به دمو نه دا فار به قربو خو ظالمان دا قسم پراپاګنډه کوي. اما په دې حدیث کې مسائل سوچ چې کوم مسلې د پاره دی دا هغه ذکر وشو فلی بلغ شاهد غایب دینه علاوه د هر مسلمان د پاره پکار دا دي چې رد د منکر وکړي او په خیر خوي او په نصیحت یې وکړي خپل وس مطابق او شریح چې کوم ظالمانه اقدام عام سعید کاوه دا غیر دی او کو په تاکید سره او کو د خپل وس مطابق دا هم معلومه شوه چې په دعوت کې تلطف محترم الفاظ استعمالول اګر چه عکس ظالم ولی نه دی ایها الامیر یې ورته وي دا تلطف دی په دعوت کې حدیث نه دا هم معلومه شوه چې د بیان نه مخکې حمد الله واسنا عليه د الله احمد ثنا پکار ده خیر او برکت پکار کړی دا هم معلومه شوه چې ډیر امور رسول الله اسلام د خصوصیات نه او هغه باندې تنبیه هم ورکړ شوی ده چې دا د خصوصياتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم معلومه شوه چې د علم او د معرفت محل قلم دی ووعاه قلبي البته یو چم خبري دا اختلافي دي دا غي وضاحت وروي یو دونو کټ کول په حرام کې نه باقي څه تفصیل شته دي یو هغه ونی دي چې هغه مغروس دي دیم هغه دي چې قدرتي پیداوار دي هغه د دې ځمکې د چمړې پیداوار دی لکه د بدن چمړې پیداوار اختی کچری دا قدرتی ونی وچوي د دې کټای نشتی په حرام کې چاونه کټ کړه د هغې بدلا په کفاره ورکړي او که بالفرض او تقدیر وچې وي بیا یې کټايي جایزه ده بلا یو معروف مسله اختلافي ده هم ده چې مکه په صلح فتح شوې ده کنه مکه په زور فتح شوې ده بیا په دې تبصره هم ده چې د مکې ځمکه خرڅول کېدی شي که نه شي. ظاهر دا ده چې مکه په زور فتح شوې ده او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د پاره اجازه ته پدې کې د قتال دا زور وکړه بله مسئله د قصاص په حرم کې حرم کې قصاص غسې شي یا نه نور ایموي په حرم کې قصاص غسې شي داغو استدلال په قول د عمرو سعید دی چې حرم عاصی دا فار دم ده او فاز یې کوربه د امن نه ورکوي احناف چې دي هغه یې را یو آ قصاص دی چې هغه په حکم د مال کې دی چې قصاص د اطراف دی دا په حکم د مال کې دی په دې کې باندې نه دی تو په کوم دینه په حرم کې دا قصه د خطه شي دا رقم کو یو سری پاندرون د حرم کې ظلم کو بل قتل کو نو پدام قصاص پاندرون د حرم کې قائم دي شي هماک او قطر یې بهر کړی و، بیا تښتېدلی و، امن یې په حرم کې حاصلاوه، نو د عمرو بن شریح روایت له اعتبار دی، صحابي دی، رښتینی دی، په اندرون کې د ده را قصه څه شی اخیستی دی؟ البته دا طریقه کار به کوي چې مجبور کوي چې د حرم نه راوځي کله چې راووتو بهر د حرم نه وی احساس کی په اندرون کي نشه قصاص کېدی او زموږ د پاره دليل هم دا د ابو شريح قول دی صحابي دی هغه څوک چي دام په اندرون کي قصاص وي د هغه د پاره دليل د عمرو بن سعيد قول دی خو هغه له اعتبار نشته هغه غير محتاج دی دا ابو بکر حدیث ته متوجه شي په تزکیه کی د دی محمد نه محمد سیرین مراد دی. د ابوبکر حالات مخکی تیر شوی دی. ښه مفصل متن الحدیث ته متوجه شئ. حرمت کړه مقابل د حلال دی حرمت په معنا د حرام دی دا هم دی چې دا کارونه حرام دي ان ته هم حرام دي خو حرمت په معنا د احترام هم راځي. تاسو اموال دي ما حراز د دې د احترام دی لکه د مکی د میرچ محرم دایم تشریف ما کې هم ویل شو تشبیه د معروف د غیر معروف د معروف سره محمد بن سیرین وی چې خلقه چونکه په دې مقام کې صدقه خویل کیږي هغه جواب دا دی چې فل دا ليبلغ شاهد الا ليبلغ شاهد الا ليبلغ ټیک دا چې دا خو ان شاء الله خدای ان شاء متزمین د معنا د اخبار لا چر چې رسول لازم شلو ځکه لازم شو چې محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی دی یا صدقه په دې قول کې چې حل بلغت حل بلغت چې متضمن نه دی چې ما خبره حق ادا کړې دي ابن سیرین وایی، صدقه بالکل حق پوره کړی دی. یا صدقه په اهتمام د املاء کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابلاغ له اهتمام ورکو نو صدقه بالکل صحیح خبره ده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه مقدساتو احترام ذکر کو چې د ما مال اراج دي بالکل واقعي چې دا اراج دي او کوم وال دي کو دي ما دي دا محترم دي باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه الباب د عنوان د کتاب سره ظاهر دی ترغیبات کثیره رااله چې تداسیونی شي چې په پیغمبر دروغونه ویل شي دغه شانتي فهم پکار دی په خبره او رسول پکار دي بي فهمه رسولو کي دروغ راځي د باب سابقه سره مسائل سابقه سره بل دی پر رسول کې اجر ثواب شته لیکن دا چې افترا پر رسول باندې نبی صلی الله علیه وسلم باندې غرض د ترجمه الباب نه زجر دې په کذب علی نبی صلی الله علیه وسلم بیان د حرمت د کذب علی نبی اسلام تنبیه دا په احتیاط په نقل کې او په تکثیر النقل چی پیغمبر نه ډیر نقلونه کوی خو ګوره احتیاط به کوی مترجم له ته متوجه شي موصنف علی رحمت پر مقام کې 15 حدیث ذکر کړی دي د علی روایت د زبیر روایت د انس روایت د سلمت ابن عقا روایت د ابو هرره روایت سوقونه بالکل بین دي من کذب علی یاد الفاظ دي ترجمه الباب سره بین دي ماخذونه یې حدیثو محشی بره ذکر کړی دی. بیا یې په ترتیب سره ذکر کړل دا پنځه واړه اول حدیث چې دی علی دی دا پر تنبیه د حرمت الكذب علی نبی صلی الله علیه وسلم دویم چي د فرض احتیاطي نقل دریم فرض امتناع عن الاکثار زیات خبرې مکوئ دی وجنه درو بند سړي شي څلورم فرض وعید کې کوي زبا پنځم روایت کې ابو هريره پر روایت کې څنګه چې یقظتن درو حرام دي په خوب کې پیغمبر باندې دروغ نه وایي حاصل دا دی چې دا جمله په حد تواتر کې ده ډېر کسان په دې نقل کې شریک دي. ابن صلاح هم وایي، که د متواتر مثال ذکر کولی نو همدا به وي. او اتفاق د ائمو دی محققینو چې په پیغمبر اسلام باندې دروغ حرام دي. بعضي صوفيه وایي که په ترغیباتو او ترهیباتو کې دروغ وویل شي نو خیر دی ځکه دا کذب علی النبی نه دی بلکې دا کذب لاتباع النبی دی یو کذب علی النبی دی یو کذب علی اتباع النبی دی کذب هغه ممنوعي چې ذل به الناس په ترغيبات کې ترهيبات کې د اذلال الناس پانه دي دا به یو ځای چې د ذلو به الناس په دې سي حدیث کې نشته زيادت غير محفوظه دی او که بالفعل دا زيادت رام شي اتفاقي زيادت دی واقعي نه دی افتراء په پیغمبر باندې افتراء علی الله ده او افتراء علی الله من اظلم ممن افترا علی الله کذبا انام یوسل سرور تاریخ بل اتفاق په پیغمبر دروغ ګناه ده البته دا یو اختلاف دی چې دا کبیره ده کو کفر دی امام الحرمین جوینی ابو محمد جوینی وی دا کفر دی وایي دا ده چې د پیغمبر خبره خو د الله خبره ده، وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، چې په پیغمبر یو چا دروغ وي خو په الله یې دروغ وي او په الله چې چا دروغ وي فمن الله ممن افترا الله کذبا سورې کاف شیخ لکه نسم آیت کې لوی ازلم دی او چې اعظم شو نو شرک ظلم عظیم دی البته جمهور چې وی نو هغه کفر نه وای موبقات کې وای لکه کفر انکار دی اما جا علی نبی صلی الله علیه وسلم وبداحتن معلومی بیا دا هم یو قول دی چې د ده توبه قبلیږي یا نه بعضې وایي چې د ده توبه نه قبلیږي دا زندیق ملحد دی د زندیق او د ملحد توبه نه قبلیږي خو د جمهور په ایمان د ده توبه قبلیږي عجیب سړی و د چته زندګۍ کې درو نه دی ویلي زامه د حجاج مطلوب روپوشو د حجاج حجاج نوکران پولیس ګرځیدل نه ملاوي دي چا دې نه تاسو چاو ته وی چې درې بهینه تاسو وکنه کله چې تا درو نه یې درو یې ګټه نه یې ته شپې واردات راغلي درالم ناغا مشر زمرور کولما ما ته تاسو دې ترې سبق وې چې دې درو وې ماته سید خو انجی ورکی دی ویوه دی که مونږ تری سبق وایو دروغ سمه وایی څنګه ورته وی اسید خو انجی ورکی دی ویوه دی الله د هغه الفاظو کی شعر غورځولی وی او ملګری ټول بچ شو او الله د مدرسې حفاظت هم وکړو شپه وه تکلیف او چاپیره ولاړو ماخوستن تیرو نه بجې لس بجې تیرو خو رښتیا هغه څوک ویلی شی چلی نه یی چل ول چل ول لکه د منګک بیګی چی په لټ کی ګرم نو ربیع ابن حراج د یو ظالم نه بچ شو رښتیا یی ویلی وی زه ستا بچی مات د علی رضی الله تعالی عنہ حالات مخکې تیر شوی دي احایث تعداد هم ذکر شوی دی حدیث کې مسلې حرمت د کذب او د دې تحقیق مخکې شوی دی. موضوعي احادیث نقل کول دا په من کذب علی متعمدا کې اله داخليږي چې تنبیه پې ورنه کړی شي کو تنبیه پې ورکړی شي دا حدیث ضعیف دی دا موضوعي دی نو بیا موضوعات خو د امام بخاری دا رقم د نور علماو موضوعات او په غي باندې جر حذف کنه کو چې هغه تنبيه ورکړي دا چې کوم موضوع نقل دی غلیتی هم په دغه دي کې وشي یو سره فضائل اعمال کې موضوع حدیث دي ذکر نه نو که په کوم ځای کې هغوی موضوعي نقل کړی خو تنبیه ورکړې ده اګر چې دا حدیث موضوعي دی پلانکي ضعیف ورته ویلي دي کوم ځای کې تنبیه نه ورکړي هغه ځای نه راجمع کړی شي او مشران ته ولېګل شي کوم چې پکې اصحاب د تحقیق دي چې په دې دې زین کې بدلایل ثابت کړي دا موضوعي روایتونه دي چې دوی اصلاح وکړي او مشران یې مني. فضائل اعمال نوم مخکې تبلیغي نصاب و. یو رستم شیخ دا مشوره ورکړې وه چې تبلیغي نصاب چې دی قرآن دی هذا بلاغ بیا هغوی دا بدل کړ فضائل اعمال یې کړ او ځینې خامین یې امین خباس نه دی پکار لحن د حديث په الفاظو کې مې پکار ولې معنا کې خو بل شانتي نه وي خو دې الفاظ کې بدن نه غلطي وشي قرات دې پدې کې مقالې د حدیث لپاره پکاري چې لحن نه کوي او عبارت صحیح کی دیم حدیث عبد الله ابن د زبیر ابن عوام دی دا عبد الله حالات مکه تیر شوی دی نو زبیر ابن عوام حالات هم تیر شوی دی پوره تحقیق شوی دی متن الحديث مقصد هم ظاهره دی معنا هم ظاهره ده دریم حدیث انس دی دریم سندن او متن تحقیقا شوی دی سورم حدیث سلمت ابن اقوا دی البته د زبیر په روایت کې دا یوه خبره ملحوظه کوي چې اکثار فی الحدیث نه دی ښه تحدث فلان هغه زه خو ته جدا شوی نه یم د سینه چې ما ته ته یاد نه خو تیر به اوس ما ګناه کې برا شم حديث د سلمة الاکواع چې دی دا په سند د مکی ابن ابراهیم دی من سندونه په دې واسطه د مکی ابن ابراهیم په واسطه سلمہ تر صدره دعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبورین هم دا سند چاپ کړ یعنی مدرسې خپل سند وو پر مدرسې سند خدای سي چې سرکار سر مزوريږي روسه دا سپاره او علي سند به پکاري تعلیمان په خوشاله الله تاسو له توفیق درکو او دا سم کوو سند تاسو په دا طریقې عادي کیږي کومه خبره چې وزن دار وي خلک هغې کې ناکام کېږي